دی الله جل جلاله درزا ولا لار ولا چکمه ده معلومه شو دا الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب کوي آمنتم تاسو پشان کدو ایمان راړ او د صحابه کرامو پشان ایمان راوړل فقد اهتدوا لدینه دا معلومه شوله چې صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه دا معیار حق دی معیار حق دا معنی چې بس حق په دو کې ده د دو اقوال افعال سیرت او صورت دا حق دا هو د الله جل جلاله په ذات باندې د الله جل جلاله په صفاتو باندې پوره ایمان صحیح ایمان حضرت علی کرم الله وجو فرمای سمر ایمان چې زمون اوس ده هغه تیزونو باندې کوم تیزونو باندې چې ایمان ضروری او لازم دي کومګه جنت او جهنم په قیامت کې پستر ګوینو نو زړه پر ایمان باندې زیات شي څه مشکلات نه زمونږ اوس د ایمان لکه مونږ جنت او دوزخ په سترګو باندې ګورو د صحابه کرامو کامل ایمان د صحابه کرامو ایمان دا معیار د صحابه له ایمان سره چا ایمان برابر نو ورنه کم او نو ورنه زیات و دا هدایت یافته دا په صراط مستقیم باندې کامل مؤمن صحیح ده دا شاته ملائکه باندې ایمان د صحابه کرامو چې دا د الله مخلوق ده او نوراني مخلوق ده نه مذکر دي او نه مؤنث دي نه نر دي او نه شذ دي سمجھ کړل او دا شان ته کوم کتابونه دي چې د الله طرف نه نازل شوی هغه ټول حق دی الله جزو طرف نه دی حق کتابونه دي سره پر شک پکې دا شان ته پیغمبرانو باندې یو لک تلوي زره پیغمبرانو په دې ټولو باندې د صحابه کرامو ایمان په ټولو باندې او زمونږ څوک د ایمان د ور باندې کاغو احوال مونږ ته معلوم دي او کداغو احوال مونږ ته معلوم نه دي او 1 لاک 24 هزار کم او بیش پیغمبران دي انبیا دي نو هغه ټول باندې موږ ایمان ده چې دا هغه احوال موږ ته معلوم دي او هغه احوال موږ ته معلوم دي قران زموږ شان په د محدود او د معصور پښمیر هغه صحابه کرام هغه نمونه بعض احوال ذکر شوی دي اتلت یا کوم دي سمجھ کړه خبر دا شاته د ملک د صحابه کرام ایمان خیر او فشل چې دا ټول الله طرف نه دي بالکل الله طرف نه دي او غیر الله هم د الله طرف نه ده نقصان هم چې د الله جل جلاله اراده نه ټول دنیا د یو سیټ څخه تا ته یو ذره فائدہ درنه کی په ټول دنیا ستا مخالف شي چې الله تا ته د ضرر اراده نه رسول نو ته ضرر نه شي کولای نن تلاوت کوه یو آیات مختراغه ډیر عجیب مزه یو کړ الله جل فرمای ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط عجیب آیات مبارک الله جل فرمای ان تصبروا که تاسو صبر وکړئ په شریعت او په اسلام په دین باندې مضبوط شئ وتتقوا تاسو تقوا غوړه کړئ نو الله جل جلاله اعلان کوي چې بیا هیڅ قسمه هغه د کافر او د مقابل د دشمن پرې بو دوکا تاسو دا هم مخالفت په تاسو سره بر اثر نشي کولای لا يضركم كيدهم شيئا دکا کتل دنیا تاسو ته یو سیر شي خو چې تاسو کې صبر وي او تقوا وي د ټولې دنیا طاقتونو تاسو زوره خو ځولې شي لا يضركم كيدهم شيئا صحابه کرام ایمان مضبوط تو صبر هم پکې کامل تقوا هم پکې کامل و هیڅ قسمه یو باطل طاقت هغه ته زنه ګل رسول ان الله بما يعملون محيط دا شاعت ته سره د ظاهري دشمن نه مالا محفوظ کی د صبر تقوا په وجه باندې باطني دشمن چې لوی دشمن زمونږ تاسو شیطان ده ډیره مهم الله انشاءالله صبر تقوا په برکت باندې وجپی ان الله بما يعملون محيط هغه الله تقدیر قدرت کړي ته به هر تقدیر د صحابه کرامو ایمان هغه په خیر او په شر باندې د چې ټول الله طرف نه دي اور اشارت په قیامت باندې اصحاب کرام مضبوط ایمان والا حضرت علی کرم الله وجو خبره تاسو خدمت کې عرض کړو او پرې کامل ایمان چې دا دنیا باندې کیدون کړه هم قبرونو لزو قبرونو کې څومره دی الله خو خې هغه وخت پورې او پکې پاتې بیا به یو دې زمانہ ضرور راځي چې الله موږ قبرونو راوچتای صحابه کرام ایمان دا کامل نو الله جل جلاله ورته وایي ان امنو چې دې يهود ایمان يهود او دا رقم کفار يهود عزير السلام د خدای زوی بلل خدای سره شرک کول او نصارا او عیسی علی السلام د الله زوی بدل او هغه کشان ته شرک کول دی الله جل جلاله په صفاتو کې او دی الله جل په ذات کې څوک هم شریک نشته هغه پیغمبر ولی نه دی الله صفات دی الله صفات دی او د پیغمبر مرتبه او مقام دا چې هغه تخپل صفات ثابت کړي او کته دی الله چې ذل صفات او ثابتې د پیغمبر علی السلام په هغه خفقيږي د سړی مولانا نه د عالم نه د څو تشریف الحدیث خوشاله بس کې په خفص دغه مسله مزاق کوي زه د حدیث لفظ نه سمېله سماته شیخ الحدیث وای سماته مفسر د قران وای د خبره به کې به خوشحال شي د چې الله جل جلاله صفات هغه موږ پیغمبر علی السلام ته یا بل پیغمبر ته ثابتو نو دا د حقیقت هغه ایمان نه کوم ایمان چې صحابه کرام د پیغمبر سره محبت فرض ده د پیغمبر اسلام عظمت او تعظیم په زړه کې راوړل دا فرض دی بغیر دې د ایمان کامل نه ده ولیکن د محبت تقاضا ده نه ده چې موږ د الله صفات پیغمبر اسلام ته ثابت کړو علي په غیب بوله چې پیغمبر اسلام ته ټول ما کار ما کو نه هله نبی رسول الله پر ډیرو مجيبات باندې خدای خبر ورکړل د پیغمبر سره معظمت او تعظیم فرض ده که څوک د پیغمبر تعظیم نه کوي د پیغمبر محبت نه ور سره هغه سره مسلمان ده نه البته د محبت لري او انداز د الله صفات په پیغمبر سم ته ثابت ده یو زمونږ ایمان هغه ایمان کوم ایمان او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او دا یقین تاسو اوکې چې کله پیغمبر سره هغه محبت مونږ په دې انداز باندې خدای صفات ته ثابت ده نو پیغمبر سلامونه خفه شي خبر نه هغه په محبت کې نادار ولا وای دا د څه په لور جوړي حضرت عیسی علیه السلام د قیامت پر ورځ را قیامت خلک ولور چې د خدای په حضور کې پیښ شي هغه خدای په کتاب کتاب شو کنه ما خدای نه خدای نه حیا را تللی الله تعالی د شرمېږي زه خپل قوم د خدای زوی بللی و بعد اصدا توي بزرگ کیسه مختصر چې الله نه اعلی لوی مقام د پیغمبر علی السلام دی ټول مخلوقات حتی علماء اختلاف ده سو کوي قران پاک افضل ده سو کوي پیغمبر علی السلام افضل ده د قران پاک نه هم باقي دا خو اختلاف مسله ده نو خبره ده چې ان امنو بمثل ما امنتم به هم له پیغمبر سم سره محبت کو عظمت به کو پر الله صفات ولا ثابتو د سینې څنګه هغه د صحابه له محبت نه زیات شو د صحابه له محبت زمون محبت نه ونی برالای صحابه کرام له پیغمبر سم سره شو محبت موږ تاسو عقلي محبت ده عقلي محبت دې ته چې د خدای حکم او د مخلوق حکم راځي موږ چا خبره منو دی الله خبره منو او د صحابه کرام محبت طبيعي طبيعي محبت یې ته چې بالکل انسان هغه طبيعت ولا لکه موږ د بچانو سره محبت ها د بچانو سره محبت د خځې سره محبت طبيعي محبت د صحابه کرامو له پیغمبر اسلام سره طبي محبت د پلار او د مور او د هر څه پیغمبر اسلام ته ګرام خو لیکن د محبت پر معیار الله جل فرمایي فین امن بعضی قادیانه او خبيثات هغه څه هغه ختمونه ورته انکار کوي هغه څه وایي هغه وایي چې مړه غلام محمد قادیانی خو عین حقیقي پیغمبر خو نه وکنه خو د پیغمبر سره د پیغمبري سورې او زویلو سو پیدا د پیغمبر سره سورې د زویل د زویل سایه سایه بروزي پیغمبر ثابت دی حالان کې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله واکه خبر او شاخ خاتم د پیغمبر باندې باندې نبوت ختم او دوی په دې کې سوي قادیانیان په خاتم داونه چې پیغمبر سره ټاپور ته لګي فرا فرا عقیده او څوک د خپل نفس انکار کوي هغه کوي د صحابه کرام د ایمان شان ایمان دی په امر د اسلام امنت به چې چې په ایمان او يهود او نصارا او کفار عرب هغه باندې د ملائکه د وجود انکار کولو او بعد دومره محبت ورسره د ملائکه سره چې د خدای لورګانی بلل نو یې الله کې بیچي فقره هذا نو دو بسي خلار عمومي حق له وین تولو کچری دا یهود او نصارا مخ واړوي له ایمان نه نو دوی لپاره د ایمان نه مخ اړول باندې هیڅ دلیل نشته خالص حسد او کینه فینما هم فی شقاق بشکل دا یهود او نصارا فی شقاق دا په مخالفت کې دي فسګری په مخالفت کې دي مخالفت عظیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله وایي د کفارو د خطرې خوف ویره د تران الله مستا حفاظت کوي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيك فسزرد يكفيك کافي بشي بس بشي کتاله وهم اي في دفع شرهم په دفع کولو د شر د يهودو نصارا او کافرانو کې الله الله تعالی پر کافر دي بس دریم کال هجرت باندې بني نذیر کوم چې يهود مدینه منوره کې آباد پیغمبر علیه السلام مکه مدینه منوره نه وشو خیبر ته لاړ هیڅ مونږ نه د پیغمبر سم یو ویختیم کوګ نه کړل تاسو یې الحمدلله او بیا دا د پی عمر فاروق په دور خلافت کې به د خیبر نشان ته وشو دا یو او په پیزم کال هجرت باندې غزوه احزاب وشوله غزوه احزاب مشهور جهاد هغه پنځم کال هجرت باندې شوی کله چې صحابه کرام د غزوه احزاب نه فارغ شول بیا په يهودو د بني قريظه باندې چې کوم د حمله وکړه د الله په حکم باندې دا غي چې کوم نوجوانانو د جګړې قابل هغه قتل کړل د سعد بن معاذ تر فیصله باندې حکم چې ماشومان خزي بډاګان هغه نو حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل کور کې تلاوت ته کله اسفاق کول او بیا کله زور اغلن نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته کوم د لاس واچول هغه خنجر د سګونیو ګوتی کار شو لاس کار شو بعض ویل د خځې ګوتی کار شو هغه ورته لاس واچول او د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه وینه هغه په دې آیات باندې بنسټ فسيكفيكم الله وهو السميع العليم هذا تنافي وي ما تمالي دلی دا او هغه مصحف او قران پاک مالي دلی چې کوم قران پاک باندې د عثمان بن عفان سره هغه وینه په دې آیات باندې کوم ده څه دلی هغه وسم غالبا کوم یو سم ده توسیه کې لکه په ترکیه کې هغه کې هغه موجود قران پاک خلکو کتل دا یو کتاب لیکلی دی په چې د یو صاحب اقتدار سړي نه یریږي او تاسو سره مخالف دي صاحب اقتدار سره حکومت والي حکیم او ته دا غي نه یریږي نو بیا دغه آیات مبارک چې ولي کې فسکفیکم الله هو السمیع العلیم او په دې بازو پورې وتړي استاد یې هم کوک نه کی د دې آیات برکت باندې دا ویلي او تعویز ور نه جوړ کې او په دې ځای باندې ولګي ستا یو څه به هم کوک سمج کې راځو دا نو فسیک فی قوم الله وهو فسیک فی فس بس دا کافی ده قتال رئیب پیغمبرهم ای فی دف شرهم فدفکولو دا شر دا یهود و نصارا و دا کافران الله خدای بس وهو الله جدا السميع اوریدونکې ده خو العلیم خبردار ده په احوال د فریقین باندې ستاسو ده د مصحابه کرامو او کافرانو په احوال ها دا دې ایتونو کې حضرت عبد الله ابن عباس فرمایي د یهودو د عادت دا عیسایان د عیسایانو د عادت چې دا هغه بچي پیدا شي کول بیا ورځ پوری وساتي ساتي ساتل بیا یو زیر غوند رنگ دی یا شین رنگ دی بیا غرانی پاغي کې ډوب کی او په ولاو کی یا غرنګ او تفسر واچي بیا د روس وی اختیار سچي سایز دغه بیا اوس دای صاحب رنگ ور باندې چړاو شو ته دې سید رنګ قرباني چړاس او دې يهودو به نصارا او صحابه کرام څنګه دې دعوت ورکولو ها چې تاسو مراشي په ځان وای دار تران کوړل تاسو باندې سم څنګه چړاو دا او دې رنګ ته بدا محمودیه وای او د عیسایانو دې رسم ته ب په تسمه د کسب لار تفصیل کې په تسمه دغه رواج کوم د عیسایانو دغه ولا وای دې رنګ په ځان باندې واچي او دا شان د پسري ورته واچي دا اوس اوس هم خبيث اوس هم خبيث او الله جل وعلا نه اصل رنګ چې د انسان په ظاهر باندې اثر کوي او د انسان په باطن باندې اثر کوي هغه رنګ لا اله الا الله محمد رسول الله هغه الله له محبت او هغه نه خپل پیغمبر د محبت اعلان ده بس چې الله محبت او هغه نه خپل پیغمبر محبت سره کې راشي دا هغه هغه سره ستا باطن هم روخانه شي زړه به هم روخانه شي او دا همیشه پاتې کیدونکې رنگ ده او تاسو ولر خو چې باران ور باندې وشي ټول باران یوسی او کې چې دا معصوم له وګور کې غسل ور کې نو ویلم به نو بیا به ختم شي او د لا اله الا الله محمد رسول الله رنګ هغه چې تاسو باطن ور باندې آباد شي هغه به چته ختمي نه او دا د لا اله الا الله توحید اثر ستا په دې چمړه باندې بخکاری تاسو ګور یو متقی دیندار سید هغه مخسر خپل اخکاری نورانی تاسو موږ الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان شکر د مؤمنان منځونه کو او د سره کو کافران هغه هغه زونه کې توحید نشته عبادت نه کوي نو که یو ورځ فورس کې یو ځل غوسلونه کې داسې بوی ورنځي چې طاقت به ولول شي او دې دا بیرما ځخلګم دسی بوی ورنځي بالکل څنګه ته ودرې کله کله باندې قید چې کوم راشي ټول مونږ خراب او له مسلمان له مؤمن رنګ زمونږ له ظالم دیوبن یو بزرګ حضرت شان او شاه کشمیر رحم الله الله اکبر هغه دیوبن مدرسې ته روان روان دي په دې اړیک ویلا او باندې کې یو څو سکار دي هغه چې څه بجې نو یو سک رامن ډکل حضرت رامن ډکل او لا تور سره ملاو او بعض کتابونه کې په خپل کې پرې وصل هغه حضرت سره څه چل ده په حضرت ما په اسلام دعوت را اسلام چل راته سبحان الله هغه ورته اسلام چې له خود له کلمې ورته شو د هغه ضروري تعلیمات ورته ورته چې واپس انور سکانه تلاړ ورته یې سې چالو مولوی جی پتا باندې کسي هرو هغه سې هر نه کړ ما له پرې مخ کې یو نور ولیدل یو رڼا مې ولیدل یو چمک دمک مې ولید چې هغه ما مخ کې موجود نو تاسو مخ کې نو ما دا وې چې موږ انسانان مولوی جی هم مسلمان ده نو په دې کې را کوم رڼا چې راغلي ده دا معلومیږي د ایمان رڼا ده دا د پیغمبر مصطفی او د الله د غلامي رڼا ده فلهذا نو ما چې را ده رڼا ما ته منتقل کول پکار دي او دا ما ایمان راړه نو خبره مې راکول چې دا چا سبحان سبحان الله کې د سړي هغه باطني هغه محبت دی الله او دی الله د رسول دومره چې شوی چې څوک وګوري د پرنګ باندې ایمان راړي سمجھ گیا نا خبر خیر صبغت الله نو اصل رنگ اغل اغل توحید رنگ لا اله الا الله محمد رسول الله دی الله او دی الله د خپل رسول د محبت رنگ بس د الله او دی الله د رسول د اطاعت او د بندگی او د هغه خبرې منلو ارچ کوم ده رنگ په سړي باندې کوم ده چلاوي قیامت پر ورځ د پیغمبر انسان د امتیانو پته لګیږي حشر میدان کې به اتیا صفونه د پیغمبر اسلام د امتیانو اسی صفونه او 40 صفونه به نور امتونی تاسو وای الحمدلله د پیغمبر اسلام متبعین ډیر زیات دي کنه اسی صفونه دي او 40 د نور امتونو نو د پیغمبر اسلام د امتیانو پته بلګي نو څه نه پته لګي د خپې نه د خپې ده دا دا په پړقه کې رڼا به کې بالکل ذلیل چې دا روان وي دا د پیغمبر امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو لقب مبارک صفت مبارک دا ده قائد غل المحجلین مشر قائد مشر دا چا چا چې د خپل سپینی غور المحجلین محجل دی قوته وي تاسو غور سپین کوي د قیامت پر ورځ د پیغمبر سم د امتیانو پته درلې نه لګي سبحان الله سبحان ګوري مخکې د امت نسبت چا ته کړو نبی علیہ السلام او په دې آیات کې د دې امت د کار نسبت الله ځان ته کوي صبغه الله الله ولا رنګ دین او توحید د الله رنګ ده سبحان دې امت څومره لوی د پکې د امت حیران پسی ایو حدیث متعال کول او کتاب کې کلیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام تویل ان لله اهلی ان لله اهلی الله لره هغه خپل کمبل کمبا کمبا کمبا ته ورته ته کمبا وای موږ ته قبيله وای کور وای صحابه فرمایل ما هم یا رسول الله ته دی الله ولا کمبا څوک ته رسول الله مرتو فرمایل اهل الله اهل القران الله ولا کمبا هغه اهل القران حدیث کې راځي چې هر څوک په یو سیز باندې فخر کوي هر څوک په یو سیز باندې فخر کوي څوک په پلار فخر کوي څوک په جایداد فخر کوي څوک په مال باندې فخر کوي بریتونه تاوي چې ډیر مالدار او د دې امت نشانه لري چې دوی لپاره قابل فخر سیز اخره دی فاکت دا د فخر والا څیز چې انسان او د مسلمان او د مؤمن فخر په قران پاک باندې هر قسمه تعلق د قران پاک سره تلاوت د قران پاک کوي معنی د قران پاک کې ځکه عمل په قران پاک باندې کوي دا د انسان چې کوم ده د امت پیغمبر اسلام د فخر والا څیز ده قران پاک ده خو موږ قران پاک ته ډېر ښه شاور اړولې تعالی دې رحم وکړي الله دې فضل وکړي حضرت امام مالک فرمای لا يصلح اخر هذه الامه الا ما يصلح به اولها چې د دې امت اخر به هغه چیز اصلاح کوي کوم چې اول امت اصلاح کړي صحابه امت کې دوه چیزه قران پاک او د پیغمبر سره حدیث موږ چې اسلام غواړو هم قران پاک او د پیغمبر اسلام مبارک په احادیث کې په طریقو کې به الله غواړو صبغه الله الله ای تاسو لازم شي صبغه الله د الله له رنگ سره څنګه توحید ومن احسن سوق په ډیر خلای من الله د الله نه صبغه له هیڅ ترنګ د الله د رنګ نه سوق په ډیر خلای هغه چې الله په خپل رنگ باندې سکی اورنګي رنگ توحید اخیر کې اعلان کوي صحابه کرام ته نحن له عابدون فنحن منغ له خاص الله لا عابدون عبادت کوونکي مونږ الله غلامان او موږ دا غیر حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان یو صحابي نبی علیہ السلام هی کیونی ول دا غلام څوک اخلي نو صحابي چې پوښت پیغمبر تنګی کې نیول ان شاء الله خې ځان پرو کله چې دې سره پیغمبر سم چې قدم مبارک ته زماره بدن ډیر ولګي نبی علیہ السلام دا صحابي وای یا رسول الله زما قیمت کو ډیر کم خو چې تا دا ویل چې زما دا غلام څوک اخلي دا قیمت ډیر کم ولګول لغو نجات ته تا غلام چې څوک یې کوم مقام دی على كل حال الله جل جلاله دې مونږ کې سیرنګ د اسلام او د احکام او شریعت چړاو کې صلی الله تعالی